چی تو اوس یو مخاطب ته مقصد دا ده چی د هر هر کار پر ځان له ځان له چکه حکمونه کئ مثال مدرسه ده خو یو قوانین جوړ کی اسی تاسو ته زه یو مثال درکوم یو چکی قوانین جوړ کی چی فرض کا دا قانون دا چی مثال دری ورځی چو غیر حاضری وکی ایغ به هفته روټی بند شپږ ورځی وکړه آ بچوی خارج وی نو اوس دا قانون لاندې یو پورا غونډ شیونه چسی جمع شي او سهولت جوړ شي او اراکین دی مدرسې په دې باندې ډیر به په تکلیف سی چې مثال یو یو طالب یو یو فعل سره ځان له ځان له حکم چکی متعلق کوي بیا به دا ډیر چې د مشکلاتو متحمله خبره سي نو دې وجوهاتو په بنا باندې د مکلف هر هر فعل سره دی هر مکلف هر هر فعل سره امر انهی متعلق کدل دا مقصد دا چی غیر ممکنه خبره ده نو چی دا غیر ممکنه خبره ده نو اوس پکار دا ده چی دا مخاطبین چی مخاطب کیگی دا دی پا قضایا کلیو سر مخاطب شی ادا سے پا قضایا کلیو سر دی مخاطب شی چی عام معنونی پا وحدت سره داسې وحدت چې هغه یعنی کثرت لره چه وی پیر پیرونکی وی داسې وحدت چې هغه کثرت چه کوي پیری ګوره دی علت مختلف تعریفونه تاسو ویلی دی مسلم و ثبوت کی ځان له تعریفونه دی علت دی تلوی توضیح کی ځان له دی ګڼ شای تعریفونه مو ویلی دی شاه صاحب دی علت عجیب ساده نه ساده ترین چه کوي تعریف کوي شاه صاحب وایي چې علت چاته ورته علت علت هغه اکائی ده هغه وحدت ته چه هغه کثرت یې پیرلی وي هغه وحدت چه هغه کثیر شی نه پیرلی اور غونډ کړي په کومه مرکزی نقطه هغه کثیر شی نه چه کوم مرکزی نقطه باندې سره جمع شوی دې ته چوتای علت نو علت هغه اکائی ده هغه وحدت ته چه هغه کثیر شی نه چی سره ار پیرلی دی ته چه ورته ای علت ورته ای نو اوس شریعت کی دالی احکامات جزءا جزءا چی دی بیان شوی دی دی هغه خلق لحاظ دی وجه نه او دی طرف ته خو کلیت ضروری ده نو دی وجوهات په بنا باندی دی شریعت چی چور احکامات جزئیه دی هغه په حقیقت کی په هر حکم جزئی کی به یو چه پروت وی علت پروت وی دی دی پاره چه هغه احکامات جزئیه نه بیا مونږ چه جوړ کو کلیه جوړی کو ایغه نه مونږ چه کو کلیه ځکه د شریعت چه چور احکامات تی یو حکم هم داسې نده چه هغه بغیر د چا نه یی علت او د سبب نه یی هر حکم د پاره به یو چه وی علت وی او هر حکم د پاره به چه وی یو سبب وی ځکه دا بحث په اسرار د حکم او د چا کی ده علت کی ده نو هر حکم پاره به یو علت موجود وی او هر حکم پاره به چه وی یو سبب وی دی دی وجه نه چه دا مونږ چه کو غونډ کو او یغه نه چه کو کلیه جوړه کو لکه شریعت خو کلیه نه ده ویلی قرآن خو صرف داسی ویلی دی چه دا تاسو پاره ناروا ده ان تجمعو بین الاختین چی تاسو جمع بین الاختین وکو په نکاح کی دا تاسو پاره ناروا ده خو اوس دې پاره به یو علت وی دا جمع بین الاختین دې پاره دا یو حکم شرعی ده دا به معلل بعلتین وی نو دې پاره چې کوم علت وی هغه علت په مونږ رو وباسو نو چې هغه علت تیر وباسو هغه نه به مونږ یو قانون کلی جوړ کو هغه نه به مونږ یو قانون کلی جوړ چې هغه علت چې کله مونږ رو وباسو نو مونږ چی سوچ په وکړو هم په دا وکړو چی د ذراتو په مابینس کی خامخا چه موجود وی ذراتو په مابینس کی او د دوه بنو په مابینس کی یو حسد او بغض موجود وی او دو منځ کی خو صله رحمی ده او ذوی الارحام دی سره صله رحمی ده سره نو بیا به سبا هغه صله رحمی دی دو چه سی توړ شی او هغه به چه سی ختم شی او بالکل وینه سره شریکه ده او سبا به یو بل ته چه کای کنزل کای غډی وډی بچ کای سره وای او پته ولګیدله چی لا متا جمع بین الاختین با مقصد دا چی سره یې نه کوي نو دینه مونږ یو کلیه روباسله چی هر داسی دوا مقصد دا چی ښځی چی که یو ورته سړی فرض کی او بل ورته چه کی ښځه فرض کی بالفرض نو بیا د دو په مابینس کی نکاح محرما چی وی حرام وی نو هر داسی دوه ښځی هغه سړی نه یو ځای کوي صرف دا نه چی د هغه خویندې نو دی حکم نه هغه مونږ علت پکې ترمینده کړ نو یو عام هغه مو چې کړ ورنه جوړ کړ تاسو په دې خبرې پوه شو نو دې وجه نه د احکام د شریعت عام معلل بعلتین دي نو هغه کې به خامخا مونږ علت رباسو چې یو وحدت پکې رباسو چې هغه نه مونږ یو قانون کلی جوړ کو ځکه چې خلق مخاطب کول شي نو هغه به په یو قانون کلی سره مخاطب کا او د خطاب د مکلف هر هر فعل سره تعلق راتلل دا یو غیر چه ده ممکنه خبره ده په بچ دا نا ممکنه خبره ده چی یو کس ته ځان له ځان له چه که خطابونه که اوس تاسو په دی خبره پوه شو نو علت دی هغی هغه وحدت او دی اکایی نه هم ده چی هغه ټول مقصد دا ده چی کثرت چی ځان سره پیرلی وی دا خبره شاه صاحب درته کئی نور وضاحت زه درته کوم خو هسی عبارت سره ولګو دا خبره شاه جی والذی یؤتی به فی مخاطبة الناس او هغه چه راتګ کاوه سی په هغه باندې په مخاطبې د خلقو کې یعنی خلقو سره په هغه باندې مخاطبه کوله سی چه امر او نهی ده لا یمکن ان یکون حال کل فعل علی حدته نو دا ممکن نه ده چه حال د هر فعل علی حدتا علی حدتا د افعال د مکلفینو سره متعلق وی لعدم انحصارها ځکه چه هر هر فعل دا غیر منضبط تا ولعدم استطاعت الناس الاحاطة بعلمها او بل لوجه دی عدم استطاعت دی خلقو احاطه پا علم دی دی خلقو احاطه پا دی جزئیاتو باندی مقصد احاطه علمی دی خلقو دا ممکنه ندا فوجب اذن نو واجب شوا ان یکون ما یخاطبون به قضایا کلیه چی هغه چی کوم سره خلق مخاطب کول شی هغه قضایا کلیه وی معنونة بوحدة هغه معنونی وی په وحدت سره تنظم کثرة داسی وحدت پی چی هغه کثرت چه کئی پیری لیحیطو بها علما دې دپاره چې دو بیا مقصد دا دی چې په هغه باندې علمي احاطه راشي فیعرفوا منها حال افعالهم بیا دو هغه نه هغه احکامات د خپلو افعالو بیا معلوموي لکه مقصد نحوي قواعد دي کل فاعل مرفوع بل نو داسې به بیا ټول ورنه چه کا معلوموي نو داسې چېرته نه دي چک شوي چې یو ناظم درته چک شي چې فلانکي پاره دا قانون ده فلاني پاره دا ده فلاني پاره دا ده خو یو غټ چکي قانون بیان کړي نو خلک چې مخاطب کول سي هغه به په قضایا کلیه جعلت لتلک قانونا فی الامور الخاصة چی هغه دی پاره قانون ګرځولی شوی وی په امور خاصه کی یقول النحوی نحوی داسی وایی الفاعل مرفوع نو چی داسی ووایی فیعی مقالته السامع نو یو سامع دی دا خبره محفوظه کی دا قانون یاد کی فیعرف بها حال زید نو بیا دا سامع پدی سره معلومی پدی قاعده سره حالت زید فی قولنا پدی قول دی مونږ کی قام زید و عمرو او ټول کثرت دی پاره مرکزی نکته وی لکه غوبل چی که هغه لرګی دی ورته تړلی یا ټول خره دی پوری تړلی کنه دغه ورپاره چی وی هغه مرکزی هغه یی نو دا وحدت چی دا کثرت منظم کړی وی هی العلت دا هغه علت دا دغه ته علت وایی یدور الحکم علی دورانها او حکم دی دی په دوران سره دایر کیږي کدا علت وو حکم بئی کدا علت نو حکم با نه یی شراب حرام علت مو پکی معلوم که چه هغه چه دا نشه ده بس دا نشه چه کوم جای وی خواه که هغه شرابو کی وی که هغه هیرونو کی وی که هغه بل شی بس هغه به چه وی حرام وی او که به دغه علت شراب و خو دغه علت نه و پکی نشه نه و پکی سرکشی وی و یا څه نور کیمیکل دی پکی استعمال کړ چه نشه یی نه کوله نشه ختمه وه پکې سرکه ورنه جوړه شوه بل یو شی ورنه جوړ سو ماهیت یې بدل شو بیا نه دي حرام او د علت باندې مقصد دا ده چې دارومدار د چا وي حکم وي که علت و حکم به که علت نه حکم به نه وتلك الوحدة التي تنظم كسرة هي العلة التي يدور الحكم على دورانها وهي قسمان اوس علت دوه قسمه ده علت شاه جی علت دوه قسمه ده یو شاه جی ما ویل چې هغه حکم تشریح مې زده کړی دا حکم چې کوم دی دوه قسمه ده حکم اول حکم لږ وضاحت درته وکړه نور بیا تاسو ورپسې مسلم ثبوت ګورو خو ډېر وروستو پورې ا آخر حصه کې فواتح الرحمود کې بیا دا دوم جلد کې صفحه تین سو چار باندې تین سو چار صفحه په دوم جلد فواتح الرحمود کې الته بیا د تقسیم کړای دا چې حکم دو قسمه دا یو حکم تکلیفی وی او یو حکم وضعی وی حکم وضعی چاہتا ہوتا ہے ما هو باعث و مقتضی للحکم التکلیفی چی کوم باعث او مقتضی دی حکم تکلیفی وی دی تا حکم وضعی وتایی حکم وضعی لکه مثال سبب سو علت سو شرط سو دا چی دی تاسو مثال اقم الصلاة لدلوک الشمس نو دا سببون سلو شرائط سلو موانع سلو دا شئینا دی طول تا احکامات وضعی وتایی نو حکم وضعی چا ته وتای چه هغه باعث او مقتضی د چا وی هغه حکم تکلیفی وی بیا هلته دی وای چه احکامات وضعیه چلور قسمه دی عام خلق پنځه قسمه کئ معنی یې پکی ته بولی چه معنی دی حکم نه کوم شی وی دی ته دو حکم وضعی وای نو احکامات وضعیه بیا چلور دی چه کوم شی خارج وی دی حکم نه او متعلق بالحکم وی نو یا به دا په حکم کی مؤثر وی نو دا علت سو او یا به حکم کی مؤثر نه خو مفضی الی الحکم به وی بلا تاثیر بیا دا سبب سو دا بیا چرا سبب سو او یا به داسی وی چه دا خارج متعلق بالحکم دا به مؤثر فی الحکم نه یی بیا چه مؤثر فی الحکم نه یی بیا به یا حکم وجود پدی باندې موقوف وی مؤثر بنی پکی خو وجود بے پا موقوفی بے دا شرط او یا بے وجود نی پا موقوف مؤثر بنی یا مفضی بنی بے دی تاس علامہ او امارہ ہوتائی دا بے دو حکم وضعی چدا تقسیم کرے دا اوس شاہ صاحب دا تا بله یو عجیب غوندې ډیره باریکه خبره چکۍ چیلی دی وایی چه اصل کی علت دا په دوه قسمه باندې ده علت په دوه قسمه ده قسم یعتبر فیها حالت توجد فی المکلفین یو وقسم ورست برادرمی یعتبر فیه حال ما یکو علیه الفعل او یلابسه اصل کې دی وایي چې علت په دوه قسمه ده یو علت هغه ده یو هغه قسم ده چې په هغې کې هغه حالت معتبر وي چې هغه حالت په مکلف یو قسم علت هغه ده دی علت یو قسم هغه ده چې په هغې کې اعتبار دی هغه حالت وي چې هغه حالت په چا کې موجود وي په مکلفینو کې موجود وي او دوم قسم دی علت هغه ده چی په هغی کی اعتبار دی هغه حالت وی چی هغه حالت په هغ فعل کی چا کوم مکلف کئی په هغ فعل کی هغه حالت چی وی موجود وی یا هغ فعل کی نوی خو دی هغ فعل یو ملابس ملازم وی په هغی کی هغه حالت چی وی موجود وی تشریح در تکم بیا بدر تواضح سی خبره اوس چی دا علت کوم اولنای قسم دا چی په هغی کی اعتبار د هغه حالت وی چی په مکلفینو کی موجود وی اوس د مکلفینو دوه قسمه حالات دی یو هغه حالات دی چی هغه مکلف سره دایم وی او مکلف نه جدا کیږی نه یو هغه حالات د مکلفینو دی او بل هغه حالات د مکلفینو دی چی هغه مکلف نه جدا کیږی هغه مکلف نه جدا کیږی اوس ګوره یاد ساتو چیرته هم په عباداتو کی د مکلف هغه حالت په عباداتو کی چیرته هم د مکلف هغه حالت چې هغه مکلف نه جدا کیږي نه دا چیرته علت شا شارع نه ده ګرځولی البته په ایمانیاتو کی صرف ایمان د پاره چه ده ګرځولی ده لکه مثال درته وشم دی مکلف دی احوالو لازمو نه چه شای ده بلوغ ده او عقل ده نو اوس د بلوغ او عقل چیرته شریعت په عباداتو کې علت صرف بلوغ او عقل نه دا ګرځولای چې دې عبادت لپاره صرف بلوغ او عقل چې دا علت تا نه خامخا به یو حالت عارضه ور سره نو هغه نه به د علت چې مرکب شوی ولی کدی و عبادت لپاره چیرته الله تعالی شارع صرف بلوغ او عقل دا علت کی نو دا حالت خو د مکلف لازمی حالت تا او وجود د علت خو تقاضا د وجود د چا کئی معلول کئی بیا خو به دا مکلف لګیا یی او په هر وخت کی به په هری زمانی کی به چه کئی هغه معلول کئی هغه کار به کئی نو دا بیا تکلیف بما لا یطاق ندا تکلیف بما لا نو دی وجوهاتو په بنا باندی چیرته هم شارع هغه هغه قسم دی علت چی هغی کی حالت تی مکلف اعتبار وی چی کوم علت کی حالت تی مکلف اعتبار وی نو چیرته دی مکلف دایمی حالت پکی معتبر کړای نه ده بلکه ورسره ورسره دغ دایمی حالت تی مکلف چی کوم عقل او بلوغ ده دی سره سره یو بل عارضی حالت وی هغه بیا مجموعه سی بیا دی یو عبادت لپاره چه جوړ سی علت جوړ سی اوس تاسو پدی خبری سر خلاص شو داسی لکه اوس تاسو ته زه د دی مثالونه بیانوم چه هغه هیئت عارضه به کوم وی هغه به کله وقت وی کله به استطاعت میسره وی کله به مظنه د حرج وی کله به اراده د یوه شی وی دا به ورسره پیوست سی هغه حالت لازمه عقل بلوغ سره بیا به دا د یوه شی چه جوړ سی علت جوړ سی تاسو په دې پوه شو داسی خبره ده وتلک الوحدة وتلک الوحدة التي تنظم کثرة او دا وحدت چی دا منظم کئی کثرت هی العلة دی ته علت وایی التي يدور الحکم علی دورانها او حکم دی دی په دوران سره دایر کیږی که دا علت وو حکم به یی که دا علت نه وو حکم به نه یی وهي قسمان وهي قسمان او دا علت بیا په دوه قسمه باندې ده قسم یو هغه قسم دا یعتبر فیها حالتون چې په هغه کې معتبر ده هغه حالت توجد فی المکلفین چی هغه حالت په مکلفینو کی موجود وی ولا یمکن خو ګوره یاد ساتو دا ممکنه نده ان تکون حالتا دایمة چی دا حالت به داسی حالت وی چی دا به دایمی وی لا تنفک عنهم او دی مکلفینو نه به جدا کیږی نه فیکون مضمون الخطاب نو بیا خو مضمون دی خطاب تکلیفهم بالامر دایما آ خو به تکلیف تی دوی په امر سره دایما بیا خو به ټول عمر چی دا نه ونه جدا کیږی نو ټول هر وخت به په هغه باندی ته مکلف یی هغه پاره به یو وخت دونه وخت نه وی بس لګیا به یی کای به اذ لا یستطیعون ذلک او چوک خو دی طاقت لرلای نشی اللهم الا فی الایمان خاصتا ها البته په ایمان کې دا شی ده چې ایمان دی پاره علت صرف چوک تا صرف بلوغ او عقل ده خو هغه په نورو دنیوي کارونو کي خلا له نه ګرځېږي، ځکه چي ایمان خو یو قلبي شی ده، نو هعه دي هر وخت په زړه کي او دنیا کارونه هم کوه. فلا جرم ان تعتبر حالة مرکبة نو ضروري ده چي معتبر کېږي به علتیت د پاره یو حالت مرکبه د دې صفت لازمه فی المکلف بها نه دا یو به دا وي یو به دا وي بها من صفة لازمة فی المکلف بها یصح کونه مخاطبا چه په دې سره به بیا دا خبره صحیح وی چه دی په دې سره مخاطب جوړ سی نو یو به دا صفت لازمه یی چه هغه مخاطب والی دی پاره معیار ده چه هغه عقل بلوغ ده و هیئت طارئة او یو به بل هیئت طارئة وی تنوبه مرة بعد مرة چه هغه به دې ته مقصد دا ده چه ورسی مرة بعد مرة یو به حالت عارضه کی ورسره واکثر ما یکون هذا القسم فی العبادات اکثر دا قسم دا په چا کی په عباداتو کی دی عباداتو علتونه چی دی دا مرکب وی دی لمانځه علت مرکب ده دی روزی علت چه ده مرکب ده دی ټولو چی دی مرکب دی والهیئت اوس هغه هیئت طارئه به چه شای هغه هیئت طارئه اما وقت یا به وقت وی لکه لمانځه دی پاره روزی دی پاره نو یو هغه مقصد دا چی دی روزی علت دا مرکب ده د چا نه؟ د دوه شیونو نه، یو هغه بلوغ او عقل او ورسره ورسره هیئت طارئه چې هغه شهود د چا ده؟ شهر ده. د ماسپین لمانځه علت دا مرکب ده د دوه شیونو نه، هغه بلوغ او عقل او ورسره ورسره یو هیئت طارئه چې هغه چوک ته؟ وقت ته. وهکذا جا او استطاعت میسره یا به استطاعت میسره وي ورسره لکه زکوة کې پوه شئ عقل بلوغ او مقصد دے نصاب آغا او مقصد استطاعت میسرہ او مزنت حرج یا پیوشی کی مزنت حرج وی نو آغا بسی اسرا او ارادت شئی یا ارادہ دیوشی لکا طول مثالو نا بیانی ونحو ذالکا که قول الشرعی لکه دی قول دی شرعی تو گورا من ادرک وقت صلات وهو عاقل چی یو سړی من دکی وقت صلات او دی عاقل بالغ وی وجب علیه ان یصلیها نو په ده باندې دا واجب ده چه دا به وکی نو دالته مقصد دا دی چه هغه علت مرکب څه د عقل بلوغ څه یو او بل ورسره هغه چوک څه هیئت عارضه څه چه هغه وقت تا ومن شهد الشهر هرچاته چه مقصد دا دی چه رمضان حاضر شو وهو عاقل او دی عاقل بالغ و مطیق اطاقت دی روزه و وجب علیه ان یصومه نو هغه هیئت طارعه وقت څه دی هغه مثال څه استطاعت میسره چه ورته عارض شوی وی عقل بلوغ تا هغه به وی وی خو د استطاعت میسره به سر راشي ومن ملک نصابا چوک چې مالک سدي نصاب وحال علیه الحول او بیا کال پچیر سو وجب ان یزکیه نو واجب ده چې دی بیا زکات ورکړي اچھا مزینه دی حرج وی ومن کان علی سفر جاز له القصر والافطار چوک چې په سفر باندې نو مقصد دا چې اغه پار جایز ده بیا قصر او افطار نو عقل بلوغ بئی او مقصد دا چې سفر بسی وسره بیا به مقصد یو حکم دی پارا علت سی چه هغه قصر او افطار دا ومن اراد الصلاة چه هغه عقل بلوغ سره اراده منظمه شی بیا یوشی پارا علت سی ومن اراد الصلاة وکان محدثا یو سړی اراده دی لمانځه وکړه ادای بی اودس ده وجب علیه الوضو نو په ده باندې اودس واجب ده نو عقل او بلوغ ده او اراده دی صلاة ده نو دا علت تی چا جوړ سو دی اوداسه جوړ شو دا علت تی او داسې جوړ شو هسې په خبرې مقصد باندې ورسیدلو ډیره باریکه خبره ده ډیره عجیبه خبره ده وفي مثل هذا او په دغه سي ځایونو کې ربما تسقط الصفات المعتبره في اکثر الاوامر په دغه سي ځایونو کې ډیر کله تساکتيږي هغه صفات معتبره في اکثر الاوامر وتخ دغه سي ځایونو کې ډیر کله ته علت خلق هغه صفت لازمه بالکل وسره یادین لکه په دغه سي ځایونو کې چوک دغه عقل او بلوغ نه یادی چه وایی مقصد وقت سبب ده وقت علت ده چا دی پاره شهود دی شهر دا علت دی رمضان ده هلکه صرف شهود دی شهر خو علت نه ده دا خو جز دی علت ده همش علت خو عقل بلوغ سره دی شهود دی شهر ده خود شاه صاحب وایی چه عام خلق عادت په دی باندې جاری ده چه په دغه سی زینو کې جز دی علت نه دو تعبیر په چا سره کئ علت سره کئ اچ کوم هغه حالت لازمه دا هغه په کئ چکی ساکت کی او دا سوی چ شهود الشهر دا دا علت رمضان دا نه کی شهود الشهر خو علت رمضان نه دا دا خو یو علت نه یو جز دا علت خو عقل بلوغ مع شهود الشهر دا تاسو په دې خبره پوه شو ډیره قیمتي خبره وکړه شاجی وفي مثل هذا اپدغه صورتونو کې ربما تسقط الصفات المعتبرة ډیر کله ساقطول شي هغه صفات معتبره فی اکثر الاوامر وتخص الصفة التي بها امتاز بعضها من البعض او صرف هغه صفات چه هغه په سره بعضی د بعضو نه ممتاز ګرځیږي لکه وقت څه استطاعت میسره څه مظنه د حرج څه اراده د شیء څه دغه سره مقصد دا ده چه هغه خاص شي فیسامح بتسمیتها علة فیقال داسې خلق وایی علة الصلاة ادراک الوقت علة الصوم شهود الشهر دغسې تعبیر کړي حالانکه دا په حقیقت کې جز د علت وي وربما يجعل الشارع لبعض تلك الاوصاف دون بعض اثرا او ډیر کله ته بیا شارع لپاره د بعض دی اوصاف نه د لپاره د بعض نورو څه اثر به مقصد دا چې وګرځي کما جواز تعجیل الزکات لکه تعجیل د زکات دغه جایز کړی دا د یو کال یا د دوه لمخ کې نه ورکې لمن ملک النصاب دون من لم يملکه چې چوک مقصد د مالک ته نصاب یې ورکول چې مالک ته نصاب نه نوې غفاره نه ده جائز کړی شاه جی فیات الفقیه نو عالم بالاحکام الشرعیه چی وی دا ورکی بیا کل ذی حق حقه هر ذی حق ته چکی خپل حق ورکی فیخص فیخص بعضها بسبب والآخر بشرط نو بعضی شینا سبب سره خاص کی او بعضی چا سره شرط سره خاص کی وقسم او بل هغه قسم دی علت تا چه په هغه کی حالت د مکلف اعتبار نه وی بلکه هغه ما یقع علیه الفعل چه کوم وی هغه مکلف به د هغه په کته چه وی اعتبار وی هغه حالت اعتبار وی یا د هغه لوازم حالت په کته اعتبار وی و قسم بل هغه قسم دا یعتبر فیه حال ما یقع علیه الفعل او یلابسه وهي اما صفه لازمه له بیا دا چه په هغه مکلف فعل چه په کوم شی واقع کیږي نو دغه علتیت کی علت کې د هغه شي حالت اعتباري چې مکلف فعل په کوم شي واقع کېږي لکه دې قول د شارح ته وګوره یحرم شرب الخمر و یحرم عقل الخنزیر حرام دی شرب دی خمر حرام دی عقل دی خنزیر او حرام دی عقل دی کل زیناب من السبا او حرام دی کل زی مخلب من الطیر نو دا شین حرام دی او پا دی, پا دی, دی پر حرمت علت سنا هغه علت هغه مکلف حالت نه ده پکی معتبر بلکه علت په دغو شیونو کې چې دا موجود ده هغه علت په چا کې په دغو شیونو کې موجود ده چې هغه مکلف فعل په چا واقع کیږي نو په شرابو کې یو حالت ته چې هغه چې دا خمر ده په عقل د خنزیر کې یو هیئت ته یو حالت ته چې هغه نه بیماریګانې پیدا کیږي په بس او دا وروسته به بیا رادرومي په ابواب الاطعمه کې چې هغې کې داسې زهریلي شی نه دي او په عقل د ذی سبا کې چی په هغی کی داسی زهریلی شی ندی په عقل دی ذی مخلب من الطیر کی په هغی کی داسی زهریلی اجزا دی چی دی هغی حالت هغه علت کی چی دا معتبر ده نو په دغو شیانو کی دا چی حرام دی نو دغی حرمت لپاره چی کوم علت ته هغه علت کی حالت تی مکلف نده معتبر بلکه په هغه علت کی حالت تی چا چه د مکلف فعل په چا واقع کیږی د هغی حالت پکی ته معتبر ده نو نشه دا د مکلف حالت ته که د شرابو حالت ته د شرابو حالت ته تاسو په دې پوه شو او په د نورو فلسفې باندې لا نه پوهېږو چې هغه کې هغه حرمت علت څه ده هغه په ابواب الاطعمه کې درته وایم ان شاء الله العزیز سم تفصیل ده بیا چې حرام دا شی حرام ولې ده مردار حرام ولې ده دې کې طبي نکتې څه دي او دې کې علتونه څه دي هلته بیا رادرومي ان شاء الله ښه جي نو دا صفات صفات لازمه دي چا سره هغه دې مکلف به صفات لازمه دي دا په علت کې معتبر دي او صفت طارئه تنوبه اکل په دې مکلف به کې داسې یو صفات وي چې هغه لازم نه وي خو ورته عارضېږي بار بار بار بار ورته عارضېږي که قوله تعالی اکله وخت داسی وی چی دوه حالت پکی معتبر وی علتیت کی وربما ډیر کله ته یجمع بین اسنین جمع وکړای سی ما بین دو شینو کې فسایدا یا دو نه زیات ته احوال دی غنا ما یا قال الفعل چا په کوم شی باندې فعل واقع کیږي په هغه کې کله دو حالت علت کی معتبر وی کله درې حالت په علت کی معتبر وی کا قول الشارع لکه دا قول الشارع تو ګورا یجم رجم الزانی المحسن واجب در رجم دی زانی محسن چې زانی وی او چه وی محسن وی نو د رجم چه په واقع کیږی نو هغه مقصد دا دی چه دی دواړو شیانو به پکی ته چه وی اعتبار وی و جلد زان غیر محسن دواړو به پکی ته اعتبار وی دو سرو حالتونو و ربما یجمع بین حال المکلف و حال ما یکو علیه الفعل او ډیر کله تا حال دی مکلف او حال دی ما یکو علیه الفعل دواړو علت کی اعتباری کله په علت کی دی دواړو اعتباری د حال د مکلف معتبر وي او حال د ما يقع عليه الفعل معتبر وي که قول الشارع لکه دې قول شارع ته وګوره يحرم الذهب والحرير على رجال الامة دون نسائها حرام دي ذهب او حرير پر رجالو د امت باندې نه په نساؤ باندې نو ذهب او حرير دا حرام دی پر رجالو دی امت باندې نه پچا باندې نساء باندې نو پدې کې اوس دو اعتبار دی یو پدې ذهب او حریر حالت معتبر ده علتیت کی دی حرمت چی دا حرام شوی دی نو پدی کی دوه حالت معتبر دی حالت دی مکلف معتبر دی چا مکلف پر رجل وی په پوه شئ ایغ باندې حرام دي او حالت تی حریر او دی ذهب چې دا معتبر ده نو دی حرمت او چونکه په نساو کې بیا هغه یو نه وي هغه یو حال دی مکلف پکې ته نه وي نو ځکه بیا هلته حرمت نشته ده دی فلسفه په بیا وروسته رادرومي چې د حریر او ذهب ولې په رجالو باندې چې دي دا ایغو پر حرام ولې دي د استعمال دا به وروسته رادرومي او مقصد دا دی چي نساؤ پاره حلال ولي دي دا چي کله د لباس بيان کيږي کنه د حلي او د لباس د ګڼي په هغه ځاي کي به بيا دا کوي په دوهم جلد کي شه جي وليس في دين الله جزاف ا د الله تعالی په دين کي داسي اټکلي خبري نه دي بلکه چي چورو شيانو سره رضا متعلق کيږي دي پاره به يو علت وي چي چورو شيانو سره ناراضګي متعلق کيږي دي پاره به يو علت وي چی هغه پوری رضا او سخط متعلق کیږی په حقیقت کی وهی نوعان آ دوه قسمه شیونه دی احدهما یو هغه ده بیر او اسم ده او ارتفاقات او اضاعه دی دی ده نو بیر پوری رضا متعلق کیږی اسم پوری ناراضگی ارتفاقات او اصلاح پوری رضا متعلق کیږی اضاعت پوری ناراضگی وما یحذو حذو ذالک ابل هغه ده چی دی قائم مقام وی دی دی چی وی قائم مقام مماثل وی ورسره بر او اسم سره مماثل وی یا ارتفاقات او اضاعت تی ارتفاقات سره مماثل وی نو چی کوم بر سره مماثل وی ایغه سره به رضا متعلق کیږی چی کوم اسم سره مماثل وی ایغه سره به ناراضگی و ثانیهما ادوم اغه شاید ما یتعلق بالشرائع دوم هغه دا چې رضا او ناراضګي سره متعلق کیږي ما يتعلق بالشرایع چې هغه تعلق شرایع او مناهج سره ده من صد باب التحریف چی یو سړی د په دین کی د تحریف دروازی بند کړی والاحتراز من التسلل او احتراز کئی د تسلل نه تجنب کئی د تسلل نه چی چوک دین نه داسی غلی غلی وزی ایغه نه احتراز کئی ونحو ذالک در نو دا دی رضا سببونه دی او دی دغه مخالف شئی نه دا بیا دی چوی ناراضگی ونحو ذالک ولها محال ولوازم یتعلقان بها بالعرض اوس دی پارا سم حال او لوازم دی چی د ناراضګی او رضا په هغه پوری متعلق کیږی خو بالعرض دی نه دای شاه صاحب وایی چی کله کله علت نه په لازم دی علت سره تعبیر وشی نو د ناراضګی او رضا خو اصل کی هغه علت سره متعلق کیږی هغه علت سره خو هغه علت نه تعبیر په لازم دی علت سره شوی وی نو د رضا او د عدم رضا نسبت بیا مونږ دی ته کوو وینسبان الیها توسعا لکه شاه صاحب وایی چی دی زه تاته يو هغه بيان که کنه مثال بيان که بيا به ته په پوه شي مثال درته بيان که ګوره شريعت خو عامو خلقو لهجې باندې نازل شوی ده نو هغه کله په ډېرو باريکيګانو باندې عام خلق نه پوهېږي ډېرې باريکيګانې پشي کې نسي معلومولای او دا نسي معلومولای پشي کې چې دې پر حقيقي علت چې ده دغه ده نو ظاهري علت ته وګوري او کله چې هغه ظاهر کې علت ګڼلی سوی اصل کې هغه علت وي نه هغه علت نه وي خو موږ علت ورنه چی جوړ کړی وي لکه اوس مثال شاه سی وایي چې دې تا ته زه مثال درکړ خلکو کې دا ده چې فلانۍ دوۍ سره مې دا علت شفا د دې دوۍ استعمال ده چې د دوۍ مې استعمال کړه نو دا علت شفا ده حالانکه علت شفا خدا نه علت شفا خو په حقیقت کې هغه اخلاق کې چې کومه کمزوري آ پخشي هغه برابر شي نو ځکه ته بیا برابر شي او دا خو علت العلت ته نو کله علت العلت ته خلق بیا چوتای علت ورتای تاسو په دې خبره پوه شئ کله خلق وایي چې د فلانای بیمار څه ځکه چې لمر ته ګرځېدلی نو لمر ته ګرځېدل دا خو علت حما نه ده علت حما خو هغه اخلاط خرابېدل دي خو هغه اخلاط خرابېدلو لپاره د لمر ته ګرځېدل علت دي نو د علت العلت نه کله په چا سره تعبیر وشي علت سره او په شریعت کې د دې مثال داسې ده لکه مثال په طور حدیث کی رادرومی چی سړی خوب وده شی نو دو اودس چسی مات شی دای دی بیا چه وکی اودس وکی نو بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خپل مقصد دا چی سجدی حالت کی یا مقصد دا چی بل اولا په فقه کی بیانیږي چی په فلانی حالت باندې وده شی نو بیا دا تا اودس نه ماتوي نو که اوس د نوم علت وای نو بیا خو پکار ده چی هر چیرته علت وای نه د نوم علت نه ده